هغه حالت راوست چې اکبر الہ آبادی یو هندستاني شاعر دی د اقبال د زمانه هم عصر دی انګريزانو دلته لیدلی والته لیدلی هغه یو شاعر ادیب دی هندستاني خو شعر یې سیاسي شعر دی او ډیر ظریف شعر دی د مسخرو شعر دی خو له حکمته ډک هغه وایي وایي چې دا فرعون چې و پخوا زمانه کې دا ډېر بې عقل سړی و وایي بني اسرائیل یې راونیول له تېغه یې تېر کړل ویې وهل ویې ډبول ویې شړل بچیان به یې ورته مړه کول واړه واړه بچیان نو پیدا بچیان به یې مړه کول ولې بس په دوی کې یو څوک را پیدا کېږي بیا ما خرابوي دی وایي هلکه پوهنتون به دې ورته جوړ کړی و پوهنتون به دې ورته جوړ کړی و دا د بني اسرائیلو هلکان به ټول د تا په طریقه روان و وایي یو قتل کې بچو سه و بدنام نه هوتا افسوس که فرعون نه کالج کې نه سوجي. وای د بچیانو د بنی اسرایلو د بچیانو د وژلو نه به دونه نه و بدنام شوی. افسوس چې هغه وای د پوهنتون او د لیسې په باره کې څه سوچ نه و کړی. که دا یې کړی چې یاره دې بنی اسرایلو هلکانو ته مې که یو پوهنتون جوړ کړ او لیسه او ابتدایه مې ورته جوړه کړه بد دا به ټول د ما په لاره روان وي نو وژلو ته یې څه ضرورت ده ولې دا اوس موږ ټول د دوی په لاره روان نه یو وزیرانم ملکانم مشرانم خانانم هلکانم نجونې بد دا ټول د دوی په لاره روان نه یو. د وژلو نه خو مطلب دا چې د ما مخالفت دې ونه کړي څوک او که مخالفت په دې طریقه له منځه ځي چې ټول دې د تا غلامان هم شي او مخالفت دې هم نه کوي نو بیا خو واوا پوهنتون یو قتل کې بچو سه و بدنام نه هوتا افسوس کې فرعون نه کالج کې نه سوچي فرعون د کالج په باره کې څه سوچ نه وکړي نو دوی راغلل اوله د کالج په باره کې سوچ وکاوه او داسې نسل راته تربیه ک چې هغه وایي زم دی چې جان جان لک پاتې شي څو ورځې نورم هغه وایي زم دا وایي نه چې تاسو لاړ شئ موږ خلک خوري بس تاسو به یاستئ دلته که تاسو لاړ شئ موږ یا به موږ هم د سره بیا یا او یا به دلته تاسو پاتې یاست داسې نسل جوړ هغه وایي زم دا وایي نه نه بځي پاتې شي نو دا یې بله وسیله وه. نظام یو، قانون دوه، تعلیم درې. درېیم، څلورمه ډېره خطرناکه وسیله وه، استعمار د خپل بقا لپاره جوړه کړه، هغه وه د روحانیت استعمالول. روحانیت، ملا، شیخ الحدیث، استاد، پیر، حضرت، دا خلک د خپل ځان تر څنګ درول، او د دوی نه فتواګانې حاصلول د جهاد مجاهدینو ازادي خواهانو په خلاف د دوی استعمالول د دوی نه فتواوې اخیستل دا په مصر کې هم دغه یو طبقه خلک پیدا کړل لوی لوی مشران غټ غټ مفتیان دي ځان په ګټه باندې استعمال کړي مفتی محمد عبده لوی سړی و بس د انګريزانو د وخت مفتی اعظم د کرومر سره یو ځای لګیا و کار کاوه په هندستان کې هم همدغه سي لوی لوی شخصیتونه لکه سید احمد خان چې د سر سید په نامه بیا وروسته مشهور شو په دای د ځان سره ودرو په الجزایر کې هم همدغه سي ځینې پیران د ځان سره ودرول د خانقاه او مسؤلین د ځان سره ودرول او دا اوس چې افغانستان ته راغلي نو د پارلمان رئیس څوک دی نائب رئیس څوک دی رئیس څوک دی یو مولا نائب څوک دی یو پیر د مشرانو د جرګې مشر څوک دی حضرت پیران د ځان سره ودرول رهبران د ځان سره ودرول حضرتان د ځان سره ودرول شیخ الحدیثان د ځان سره ودرول مفتیان د ځان سره ودرول روحاني کورنۍ د ځان سره ودرولې او رحیم صاحب چې راغی نو اول چې جوړ کړل خانقاوي جوړې کړې د امریکا نه راغی د خانقاو د جوړولو په هڅه کې شو ولې؟ تر څو چې دا روحانیت د استعمار تر څنګ ودروي او د دوی له خولې د ازادي خواهانو په خلاف فتواوې راوباسي هر چیرې هم داسې وکړل بلکې کتابونه یې تالیف کړل مجلې یې تالیف کړې نور ډېر وسایل یې په کار واچول تبلیغات یې وکول چې دا خلک وطن ورانوي دا دا کوي هغه کوي دا مجرمان دي څوک په رشوتونو باندې څوک په تهدیدونو باندې څوک په منصبونو باندې په وزارتونو باندې قانع کړل په اسلامي نړۍ کې دغه څه خلک د ځان سره ودرول او هغه بیا خلکو ته مسلسل هم دا توصیه کوله چې ګوري د دې خلکو مخالفت به نه کوي دا خو وطن آبادوي دا خو پلونه جوړوي سرکونه جوړوي د ورګاډي پټلۍ جوړوي د غرونه سوري کوي لارې لنډوي درته مکتبونه جوړوي کاریزونه صافوي ګوري چې د دوی په خلاف باندې راپورته نشي او چې هر څوک ته وایي هغه د وطن دښمنان دي هغه د ازادۍ دښمنان دي دغه خبره ګوري ونه مني دا خو د موږ دوستان دي مفتی صاحب هم دا خبره کوله پیر صاحب هم دا خبره کوله حضرت صاحب هم دا خبره کوله شیخ الحدیث صاحب هم دا خبره کوله رهبر صاحب هم دا خبره کوله مجاهد صاحب هم دا خبره کوله خیر که پرون غازیانو نن بیا هغه د غزا لقب هم ورنه نزي هغه د مجاهد لقب هم ورنه نزي د استعمار ترڅنګ دی ولاړ وي د صلیب تر سوري لاندې دی ولاړ وي وي د مجاهد وي د شیخ الحدیث وي د استاد وي د پیر هیڅ پروا نه کوي د ولفت صاحب د شعر معنا دا وي چې له پیر نه اسلام دي خو پیری ته نه نه اسلام ته نه ځي خو پیری ورنه نه ځي شعر نه دی رایا تاسو کلیاتو کې وګورئ معنا یې انداز وی ګوري پرونی غازیان ولاړ دي تر صلیب لاندې خرڅ شو په ډالرو د ریال خبرې نه کوي ایو ترانه ده کنه یو شعر نو پرونی د ریال والا او سره انډیوالي ونن بیا د ډالر والا او سره انډیوالي ده هیڅ پروا نه کوي دا وسایل دي چې استعمار یې د خپل بقا لپاره استعمالوي د استعمار د شړلو تاریخ ته مختصره مختصره به درته وایم چې په دغه اسلامي هوادونو کې چې دوی مستعمره کړي وو اسلامي نهضتونه راوټو کېدل په یو شکل او بل شکل کې ځینې ځای کې د جهادي نهضت په شکل په ځینې ځای کې د دعوتي نهضت په شکل په ځینې ځای کې خالص روحاني او معنوي صوفیانه نهضت په شکل په ځینې ځای کې د یو هرخیز حرکت په شکل په مصر کې په سودان کې په افغانستان کې په په ټوله سیمه کې راوټو کېدل او دوی دعوت وکاوه، خواري یې وکوله، مبارزې یې وکولې، خپل ملت یې پوه کړ، کتابونه یې ولیکل، مجلې یې چاپ کړې، اخبارونه یې نشر کړل او کور په کور، کلی په کلی وګرځېدل، زندانونه، کړاوونه، تکلیفونه دا یې ولیدل، ملتونه یې رابیداره کړل. چې ملتونه یې رابیداره کړل، هر چېرې په مستعمرینو باندې حملې شوې. چې حملې شوې، نو هغوی ته خو د صلیبي جګړو تاریخ ور معلوم و. نو دا ځل یې غوښتل چې په ډېره اسانتیا باندې او په امن او امان کې خپلې پښې سپکې کړي او له دې ځای لاړ شي خو دغه سنګر بېرته چا ته پرې نه دي نو بیا یې څه چل وکاو د خپل تګ نه مخکې دوی د مسلمانانو په کورنیو کې داسې کسان روزلي وو په دې سیمو کې په خپل مکتبونو او کالجونو کې یا یا الته لګلی وو هغوی ته بیا وویل چې تاسو الکه تنظیمونه جوړ کړئ سیاسي پارټي جوړ کړئ ادبي تحریکونه پیل کړئ مطبوعات په کار واچوئ او مکتبونه جوړ کړئ پوهنتونونه جوړ کړئ چې موږ د ارث تاسو در پرېږدو هغوی سیاسي نهضتونه جوړ کړل سیاسي نهضتونه بیا انصار او ملګري او ملاتړي او دای د ځان لپاره پیدا کړل او بیا نو دا خلک سطح ته راووتل د قیادت سطح ته بیا چې خلکو انګریزانو ته یا روسانو ته یا نور ته ویل چې تاسو زیله دې نه وسه موږ خو ځو دا حکومت یو چاته موږ حواله کوو کنه او دا خو دغه مولا دا غبل شیخ دا دغه بل پیر سره دا غبل مجاهد دا د دنه نظام چیرې حکومت چیرې دا عسکر چیرې دي مامورین چیرې مدیران چیرې دي نو دا خو دا حکومت نشي چلولای خو دغه بل صاحب هم د ده ورور ده د دوی پارټي هم شته ده نظام هم شته ده ترتیب شوي تدریب شوي خلک هم شته ده استادان هم ورسره شته ده سیاسي کوادر هم ورسره شته ده صاحب خو دا دواړه ورونه دي که نه هغه یو ورور ملا ده دا بل ورور مسلار ده پروانه کې خو دواړه د یو پلار زامن دي دته ورواله کوو که نه نو بیا یې حکومتونه داسې خلکو ته ورحواله کړل چې هغه اصلا دوی روزلي وو، دوی جوړ کړي وو، د دوی په نصاب، د دوی په فکر، د دوی په طریقه، د دوی په ژبه، د دوی په ایدیالوژي، په عقیده باندې را لوی شوي خلک وو. هغه چې نظام ور حواله کړ، هغوی ته نه لاړل، دوی ورته ویل چې تاسې بېغمه اوسئ، زر کاله به هم دلته دا قانون څوک بدل نه کړي، تر څو چې موږ یو او د موږ دا سلسله موجوده وي، دلته هېڅوک نه شي راتلی. هماغه ده چې چېرې شپېته کاله، چېرې اتیا کاله، چېرې څلوېښت، چېرې پنځوس کاله د انګریزانو د مستعمرینو د تګ کېږي چې دوی تللي دي، خو په ځای باندې هېڅ شی نه دي بدل شوي، هر څه په همغه زړه طریقه روان دي، ځکه دوی داسې کسان په ځای پرېښودل چې هغوی د دوی د لاس نیالګي وو، د دوی لپاره یې کار کاوه، د دوی په نظریاتو جوړ شوي خلک وو، نو بیا دوی خو لاړل، خو څوکۍ یې خپلو شاګردانو ته پرېښودې، نظامونه او حکومتونه یې خپلو شاګردانو ته پرېښودل. او دغه د مستعمرینو ځایناستي دي چې نن ورځ په اسلامي نړۍ کې مسلمانان د دوی له لاسه په عذاب او په تکلیف کې دي. د دوی د لاسه په سپکاوي کې دي په ذلت کې دي د دوی د لاسه په غلامۍ کې دي نه یې خپله په مېړانه چلولی شي نه بل چا ته وار ورکوي یو چې هر څوک ورته لکه لکه هغه سیرلکۍ شنه شوتله ورښکاره کړي دی په مغه پسې ور روان دی نه یې خپله عقیده شته نه یې خپل فرهنګ شته نه یې خپل دین شته نه یې خپل مقدسات شته نه یې خپل خپله نظریه شته ده که د ملت خلک په زرګونو مري د دی څه بس د ده به پکې غوړې چربې وي که هره ورځ کلي کورونه بمبارېږي د دی څه دی خو د بل چا لخوا د بل چا دپاره راغلی دی نو همدغه وجه ده چې مسلمانان تر اوسه پورې لا په داسې یو حالت کې اوسېږي چې هغه تر مستقیم استعماره ډېر بد ډېر په اخر کې زه تاسو ته د اقبال یو څو بیتونه درته وایم مرسناسي په باره کې وایي چې د غرب څه رقم خلک دي او دوی دوی اخلاق او تهذیب څه شی ده خلکو سره څنګه ګزاره کوي اوله خو اقبال وایي چې اقبال ګوري دا سړی دی چې دلته هم د انګرېزانو شاګرد و هلته هم لاړه د انګرېزانو شاګردي یې وکوله خو چې بېرته راته نو بیا یې علم د ځان سره راوړی خو دین یې د انګرېزانو ځان سره نه راوړی دی وای تلسم علم حاضر را شکستم ربودم دان و دانش گسستم خدا داند که مانند ابراهیم بنار او چه بی پروا نشستم زه بیغم نور غوند لاړم لکه ابراهیم علیه السلام چې په اور کې ځان وګرځاو زه مو په اور کې ولیدم خو نه سوځېدم پکې او دانه مې ورته راوچته کړه خو په دام کې راګیر نه شوم بلکې دام مې مو ورته راوستاوه بیا خلکو ته توصیه کوي چې راشي د ما خبرې واورئ ځکه ما هغه ځای هم لیدلی دا ځای هم لیدلی دی بیا اقبال جان از خمستان خودی درکش تو از میخانه مغرب ز خود بیگانه می آیی خلکو ته توصیه کوي ډېر خلک د مغرب د مغرب په میخانه کې مکسي د لګانه بیگانه کوي او یو څه د خدای ځان خپل حیثیت یورش خود بسم الکتاب زیر گردن رسم لادینی نهاد گرگ اندر پوستین بره هر زمان اندر کمین بره مشکلات حضرت انسان از اوست آدمیت را غم پنهان از اوست در نگاهش آدمی آب و گل است ای مزور اصلاح اندر شهر داد جبرائیل از صحبت از ابلیس جاد علم و دونه ډېر دی چې ټول ښارونه وطنونه یې ډک کړي باندې چې د دې په ملګرتیا کې د دې علم سره سره تاسو ګمراه شي لکه چې دا نه خاص هغه د جبرائیل ټول کار څوک کوي هغه مو سره ابلیس هغه چا د جبرائیل لاره نیولي هغه چا د دې علم وعلي سره ابلیس کشتن به ضرب حرب آیین اوت مرگ ها در گردش ماشین اوت په بل ځای کې دی د دې غرب زده خلکو د غرب ځپلو خلکو په باره کې وایي چې د دې حیثیت او حقیقت څه شی دی ما همه افسوني تهذیب غار کشته افرنگیان بی حرب و زرد در عجم گردیدم و هم در عرب مصطفی نایاب و ارزان بولهب این مسلمان زاده روشن دماغ ظلمت آباد زمیرش به چراغ در جوانی نرم و نازک چون حریر آرزو در سینه او زود میر این غلام ابن غلام ابن غلام حریت اندیشه او را حرام